د اهل کتابو قبایح په سوره ال عمران کې ذکر کېدل په دوی مېسه کې د صدق الرسول لپاره دا غي سوار لس قبایح الله ذکر کول په دې آیات مبارکه کې دا غي یو لسم قباحت لپاره توتیا او تمهید ده او په دې آیات مبارکه کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صدق او رښتینواله ذکر کیږي چې دا د الله حق پیغمبر دی د تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نه الله دا وعده غسته کچر تاسو ژوندۍ او زما اخیرنه پیغمبر راغې نو په هغه ایمان ساتي او داغه نصرت او امداد وکوي او بیا ورپسې آیات کې تدې اهلی کتاب دا قباحت ذکر کړي چې ګوره دا وعده الله رب العالمین د انبیاو ناغستی وا چې دا غي په زمن کې د دې امتیانو مو نو دای بیا د دې وعده نه مخواړو لو دي فاسقانو ایمان په نبی کریم صلی الله علیه وسلم رانو او یا مفسرینو ذکر کړی دا وعده د هر نبینا د بعثت په وخت کې الله غستوا چې کله الله به پیغمبري ورکول نو پاغه کې ویو وعده دا موا کزما اخیرنه پیغمبر راغې ایمان به پساته نصرت او مرګرتیا به کې او په دې آیات باندې محققین او اهل علم دلیل نیولې په وفات د خضر علیه الصلاۃ والسلام باندې ځکه د اهل علم دوه قول دي د خضر علیه الصلاۃ والسلام په حیات او وفات کې بعض اهل علم دا غد حیات قائل دي خو محققین اهل علم اکثر علما دا وایي چې نو وفات شوه د محققینو په دلایلو کې یو دلیل د قران کریم دا آیات هم نه چې وګوره د تمام انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام نو وعده غستل شوی و په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې ډېر مشکلات راغلي په مکه مکرمه کې مشرکان او کافر او قریش او قسمه قسمه اذیتونه او ضررونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له رسولي دارنګ په میدان د احد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غاخ مبارک مات شوه دی سر مبارک زخمی شوه کوګه باندې د توري گزارونه شوی دی دارنګ د طائف پرز باندې رسول الله عليه الصلاه والسلام چې دعوت لتلو په وینو باندې کفار ټول شور کړو نو کچرته خضر عليه الصلاه والسلام ژوندې وي یو ځل خو باغ د الله د پیغمبر نصرت لراغله وي د دې وعده مطابق کچرته دا امتونه د دې پیغمبرانو د دې وعده نه واوړېدل نو دا پورنا فرمان او پر فاسقان دي اعتراض او اشکال مرادي چې د امتیانو نه وعده نه واغستل شي نو څنګه غي لدارټن او دمکی ورکړي تفسیر جلالین وغیرہ ذکر کړی دي چې په دې لوز او وعده کې په اصل کې دا امتیان د انبیا او تابعو نو ذکر د اصل او کو تابع نه ذکر کړي د انبیانو نه چې الله وعده غستن امتیان په دغه وعده کې تابعو خو خلک کوئی امیر دا کار وکړو اعلان کې غسر نور خلکم په کار کې شریک وي نو وادا غستل شي او په عالم ارواح کې د انبیانو او د غي په زمن کې د امتیانو نه نو ځکه ورله په دې آیات کې امتیانو لرټنه ور کوي کچا دا واده پری خدا او د دین او اورینو نو دا کسان هم دی کامل نافرمان د فسق نه مراد کفر دی لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې بعض خلک داسې وو چې بغیر د جنگ او د فرضونو نه دعوت قبول کړي ایمان وروړي او د کرهن معنا دا دا چې په زور زبردستی او په جنگ باندې هغه ایمان قبول کړي دا قوم نه چې هغه جنت له زنجیرونو او اتکړو کې داخليږي لکه باز خلک ایمان راړي مسلمانان ور سره jihad کوي نو په قید کې راوستي شي بیا د اسلام نه متاثر شي نو ایمان قبول کې جمړ شي جنت لاله شي لکه بعضی صحابه کرام په دې وصف او مواصفت باندې وو په قید کې راوستلی شوی دي او مسلمانان کتلی ایمان راوړل دي نو غي جنت لاړل الله رب العالمین د خپل شان مطابق دا غفوب نه تعجب کوي چې په زنجیرونو او اتکړو کې د جنت لبوتل په دې حدیث کې الله رب العالمین لپاره د تعجب او د عجب صفت ذکر شو چې دین د الله د عادت په الله د ایمان او ساتلو یوازې د بندګي کې او د الله چې کوم کتابونه دی را لېګلې دي په غیر ایمان او ساتلو پر رسولانو پیغمبرانو ایمان ساتل د الله په وحدانیت باندې ایمان ساتل الله لزان تابع کول دا دین دی د دین علاوه بل دین ملټوي دا سه آیات په سوره بقره کې درله تیر شو آیات یو سل شپږ دې شتم نمبر خواغه ځکه دا آیات ذکر کړو د يهوديانو په اعتراض او جواب کې او په دې ځکه چې دا آیات ذکر شو نو مقصد په دې سره بیان د دین الله دی د الله دین بیانې د کوم ذکر چې په مخ کې آیات کې وشو چې صرف د الله د دین تابع شي نور دینونه ملټوي لکه باز روشن خیال کې نن سبا ځان لوی عصري تعلیمونه کړي وي د تورات نسخه مې پیدا کړي دا په انګلیش کې ترجمه دا او دا په اردو کې دا او دا په فلاني زبان کې نو عام خلک عوام به دې مطالعه نه کوي اهل علم چې د دې د دین نه خبر وي د دې د تحریف نه خبر وي جواب کول شي نو درد د پاره کړي کتابونه مطالعه کوي مطالعه کول شي حدیث د مسند احمد دارنګ د مسند دارمی وغیرہ کې راغلی عمر رضی الله عنه سره یو صحیفه او یو پاڼه د تورات هغه مطالعه کوله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله غوسه شو او ورلوي افي شك انت يا ابن الخطاب اے د خطاب زوی ټول د خپل دین نه پشک کی چې تا د تورات یو پان راغست دا وغه مطالعه کې پاغي کې لستل کې علم آت بها بيضاء نقيه ما تاسو له پدی شریعت باندې صفا سوتر راتل نه نکړي تک سپین چمکی تاسو له بل سلام محتاج جنور کتابونه مطالعه کوئ لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي زمارور موسی علیه الصلاۃ والسلام هم کجوند دی وی نو داغه من بل سکار نه زما تابعداري وی کوله امام بخاری رحمت الله علیه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما اثر په خپل صحیح کې ذکر کړی وای کیف تسالون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث تقرؤونه محضا لم يشب يا لم يشب تاسو څنګه د مسائلو ته پوښتنه د اهلي کتابو نه کوي د يهودو نه سواراونه تاسو کتاب او قران چې د الله په پیغمبر باندې نازل شوی دی نو هغه خلاصوان د بوډا شوی نه دی مطلب دا غدین واضح دین د پاغي کې سوزوړواله او خرابواله نه راغله غدین منسوخ شوه نه نه وی ګوره د الله کتاب تاسو په لاس کې دی او د الله کتاب تاسو لوي چې دی يهوديانو په دغه کتاب کې تحریف کړو يهوديانو په تورات کې کړو نصارا او په انجیل کې ومن يبتغي غير الاسلام دينا